سورة المائدہ وما سپارہ ایک سو چھ نمبر آیات شان نزول د دې آیات مبارک یو واقعا ده بدیل یو صحابي و او دوه کسان یو تمیم او دویم عدی دا عیسایان تجارت د پاره شام طرف ته لاړل چې شام ته ورسېدل نو بودیل بیمار شو د خپل تجارتی سامان یو فرس جوړ کړ او هغه فرس یې په اسباب کې پټ کېښود او تمیم او عدی دو عیسایانو کلیوالو دوی ته اطلاع ورنه کړله چې ما فرس په دې سامان کې پټ ایښی دی مرض یې زیاتېده اخر کې د دوه عیسایي ملګرو کې وصیت وکړ چې زما دا ټول مال زما وارثانو ته ورسوي تمیم او عدی دغه ټول سامان روغ او د بودیل مرحوم وارثانو ته یې ورکړ د بودیل وارثانو چې مال وصول کړ کور ته ورسو بوجه اوس پړوي نو په هغې کې مال پروت دی په ویښ کې یو کاغذ را پیدا شو چې د ټول مال فهرست پکې لیکل شوی دی بیا دغه فهرست سره د بودیل وارثانو ټول سامان چک کړ هر څیز په خپل ځای باندې خو یو جامو چې هغه د سپینو زرو دی او د سرو زرو نقش په هغې باندې شوی دی دغه جام پکې نه و حیران شي چې د فهرست مطابق ټول څیزونه شته او یو جام نشته د بدیل وارثان راغلل او تمیم او عدی دواړو نه تپوس وکړ چې بدیل په تاسو باندې څه خرڅ کړی خو نه دي وی نه وی بدیل ډېره موده بیمار شوی خو نه و چې د علاج معالجې لپاره څه سامان خرڅ کړی وی نه نو بیا دوی ورته وویل چې موږ له تاسو سره کړي دي هغه ټول موجود دي خو په هغې کې فهرس دی او په فهرس کې یې لیکلي دي چې یو جام هم دی جام نشته هغوی منکر شوې موږ نه یو خبر د پیغمبر علیه السلام په عدالت کې دا مقدمه پیش شوه د بدیل وارثان په تمیم او عدی باندې د جام دعوه کوي چې په دې سامان کې یو جام هغه تاسو اخیستی دی تمیم او عدی منکر وي نو د بدیل وارثان مدعیان دي دعوه کوي د جام او بودیل تمیم او عدی دواړه منکر دي دا مدعا علیهم دي پیغمبر علیه السلام د بودیل د وارثانو نه ګواهان وغوښتل وی نشته نو تمیم او عدی له قسم ورکړ د هغوی قسم وخوړه چې د بوتیل په مال کې من خیانت نه دی کړی سم ترې نه پټ کړي نه دي اخر په قسم فیصله وشوله د تمیم او د عدي په حق کې بری شو څه موده چې تېره شوله نو د مکې مکرمې په بازار کې د یو زرګر په دکان کې جام ولیدې شو د زرګر نه تپوس وکړې شو جام کم ځای و وې دا جام تمیم او عدي په ما باندې خرڅ کړی دی زرګر وویل وی تمیم او عدی باندې خرڅ کړل اوس د پتیل وارثان راغلل او تمیم او عدی نه تپوس وکړ چې تاسو خو ما ته ویلو چې بوتل په موږ باندې څه خرڅ کړي نه دي او زرګر خو تاسو دواړه یادوي تمیم او عدي چې موږ تاسو نه جامه غشتې دی نو تاسو دا جام د بودیل نه پټ کړی دی موږ نه پټ کړی دا ولې تاسو خیانت کړی دی نو هغوی ورته وویل تمیم او عدي ویل وی من جام دا بودیل نه په بیه اغشتې دی خو من سره ګوا نو نو من تاسو ته ځکه منکر شو ګوا را سره نو نو منکر شوي ذکر هم درته ونه کړ اوس د میت وارثان پیغمبر علیه السلام ته بیا راغلل د بودیل وارثان پیغمبر علیه السلام ته راغلل او بیا دوباره مقدمه پیش کړې شوه اوس په لومړۍ مقدمه کې د بوتیل وارثان مدعیانو چې زمون د میت جام تمیم او عدی پټ کړی دی اغشته دی دی مدعیانو خو گوا وسره نو نو تمیم او عدی مدعلیهم هغوی قسم خوړلی اوس معامله الټه شوله تمیم او عدی دواړه مدعیان شو د دې خبرې چې د بودیل نه من جام په بیه اغشتې وي نو د بودیل وارثان ترې نه منکر دي نو مدعی لپاره ګواه پکار دی تمیم او عدی د بودیل نه د جام اغشتلو دعوه کوي ګواه نه لري مدالهم د بوتیل وارثان هغوی منکر وي هغوی ورته قسم به وکړي چې زموږ مړي په تاسو جام نه دی خرڅ کړی او دا دواړه عیسایان تمیم او عدي په خپل لومبني قسم کې دروغجن دي دوی قسم وخوړه او دا جام د هغې زمانې د ایک هزار درهمو د زرو روپو جامو وارثانو ته هغه پیسې ورکړې تمیم او عدي زر درهمه ورکړل په مقدمه خلاص شو د دې آیاتونو کې دغه واقعه ده مړی چې سمال چاته سپاري د مال په باره کې د ورکولو یا د اخیستلو چاته خبره وکړي دغه کس ته وسي وي عربی کې دغه کس ته وسي وي چې مړي ورته مال وسپاره یا د مال په باره کې څه خبرې ورته وکړي وسیوم کې دي شي او ګڼ هم کې دي شي زیات هم کې دي شي وسی به مسلمان وي عادل او انصافدار به وي که په سفر کې وي که په حضر کې وي نو دا خبره افضله ده لازمي نه ده چې وسیلې خامخا مسلمان کافر هم کېدی شي لکه دې مسله کې دوه کافران یې وسیان کړل په جګړه کې چې کم شي د امر زائد مثبت وي کم کس د امر زائد مثبت وي هغه ته مدعي وي او دویم ته مدعا علیه وي مدعی څوک دی وی مدعی هغه کس دی چې دې دعوا او جګړه پریږدي جګړه خلاصه شوه او مدعی خو به شل ځلې پریږدي خو هغه څوک پریږدي نه نو مدعی هغه کس دی چې اذا ترکا ترکا چې دې جګړه پریږدي دین پرې خوري شي او مدعی خو جګړه پریږدي خو مدعی بیا نه پریږدي اول به د مدعی نه ګواهان غوښتي شي د شریعت د قانون مطابق لکه د شریعت د قانون مطابق مدعی دوه ګواهان پیش شول مقدمه ته وګټله که پیش یې نه کړی شول نو مدعی له قسم ورکول د مدعی حق دی که مدعي وایي چې قسم ورکوم نو وربکی ولاړ اوس که مدعلی قسم وخوړه بری شو که د قسم نه انکار وکړو دعوه ته ثابته شوه مدعلی چې قسم خوري نو په دې قسم چې سختوالی د زمان یا د مکان سره دا د حاکم په رایې به وي لازمي نه ده دې مسله کې د مازیګر د مانځه نه وروسته د ممبر او د محراب په خوا کې قسم ورکړو نو دا په قسم کې سختوالی دی چې د مازیګر د مانځه نه وروسته په جومات کې او د ممبر او د محراب په خوا کې دا خبرې څه لپاره دي چې دا مطالعه ویریږي او دروغو باندې قسم ونه کړي نو دا د حاکم په رایې ده لازمه نه ده مداله که د خپل فعل مطابق قسم خوري نو داسې الفاظ به وایي چې ما ته د دې فعل اطلاع نشته که د میراث مقدمه وي میراث مقدمه کې وارث مدعا علیه وي نو چا چا ته چې شرعا میراث کې حصه رشي هغوی ټول به قسم خوري یو دی او که ګڼ وي او چې څوک وارث نه وي هغه به قسم نه وي زوا عدل منکم دا په شاهدان بد عدل خاوندانی انصاف دار بوي فاسقان بنوي او آخران من غیرکم منکم لتاسنا مسلمانان بوي او آخران یا نور من غیرکم غیر تاسو نه که غیر مسلم وي هم من بعد الصلاة رستو د مانځنه فیقسمان بالله پس دوی دواړه به قسم وخوري په الله ان ارتبتم که چېرې تاسو شک شبه کوئ نو دوی به قسم وخوري چې لا نشتري به ثمنا من نه اخلو په دې قسم بدله باندې د قسم په بدل کې نه اخلو ثمنا قیمت تمیم او عدی قسمونه وخوړل د بدیل وارثانو ایثار کړل او د مازیګر د لمانځه نه وروسته پرې قسم وخوړل تحبسونهما تاسو به دا دواړه کسان را حصار کې لا نشتری به ثمنا من ناخلو دې قسم په بدل باندې سو دولت سمال قسم ولې ورکه ان ارتبتم که تاسو په دې باندې شک وکړي دروغ جن نه بېشک موږ په دغه وخت کې د ګناهګارو نه به یو قسم یې وخوړه او دې په دې مقدمه کې بری شو د جام دعوا ختمه شوه بیا څه موده پس په مکه مکرمه کې په بازار کې زرګر سره جام برآمد شو وی تمیم او عدی را خرڅ کړی دی نو اوس وارثانو د بدیل ته پته ولګېدله فإن عثر على أنهما استحقا إثما كثر إطلاع حاصل شلا فإن عثر کله په دې وارثانو ته اطلاع حاصل شوه على انهم استحقها اسما چې تمیم او عدی دواړه مستحق شوي د ګناه دي په دروغه قسم کړی وي د هغه چا نه چې هغوی لایق شوي دي په دوی باندې الاولیانې چې هغه میت ته دواړه قریب دي د بودل قریبي وارثان دي فیقسمان بالله نو د بودل دوا وارثان به قسم وخوري په الله لکه دغه موقع کې خو دوی نه وو نو دوی به شهادت کوي د خپل علم مطابق زمونږ د علم مطابق زمونږ بوتل په تاسو جام خرڅ کړی نه دی ذلک ادنا ان یأتو بالشهادة على وجهها دا خبره چې دنو قریب ده ان یأتو چې دوی براتګو کې ایاتو بالشهادت چې دې براتګو کی په شهادت باندې علا وجهها په خپل صحیح طریقه او یقافو یا بدی او یریږي ان ترد ایمانم بعد ایمانهم چې واپس به کړي شي په دې باندې قسمونه بعد ایمانهم د دې د قسم نه وروسته دی به تحقیق سره قسم وخوري یاره به ورسره دای چې هسې نه زمونږ قسم واپس کړی شي لکه د تمیم او د عادي قسم چې واپس شو او یخافو یا به دوی ویرېږي ان ترد ایمانن چې واپس به کړي شي قسمونه د دوی بعد ایمانهم د دوی د قسم نه وروسته واتقوا الله د الله نه ویرېږئ واسمعوا د الله حکم وره نو قبول کې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم د نافرمانو ته د اول نه تر اخره چې څومره انسانان الله پیدا کړي دا ټول خلق به یو کلاو میدان کې راجم شي او به دیدګېږي که د هر ځای وي د هر ملک وي د هرې زمانې وي د هرې ژبې وي خو چې انسان دی دقه میدان کې به حاضر شي او د هر یو د ټول عمر د عمل حساب کتاب به وکړي شي او دې دې کې په بیان کې الله پاک پیغمبران ذکر کړل یوم یجمع الله الرسل الله براجم کی رسولان د رسولانو حساب کتاب به وکړي شي مطلب دا دی چې راجمع کېږي خو به ټول عالم خو د ټولو نه مخکې سوال به د پیغمبرانو نه کېږي چې دا تمام مخلوق به ته وګوري چې په دې نن ورځ کې د حساب کتاب او د سوال جواب نه ګور هېڅ څوک هم بچ نه دي دغه د پیغمبرانو نه هم تپوس کېږي دا پیغمبرانو نه به چې سوال کېږي نو ورته وایي ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب درکړی شوی و چې تاسو د خپلو خپلو امتیانو ته زما پیغام ورسو نو دې قومونو درته څه ویلي وو قومونو څه ویل امتیانو څه ویل تاسو دین برحق سره ووستلو جواب کې څه ویل په احکام عملو کو کې انکار او مخالفت کو نو د دې سوال مخاطب پیغمبران دوي او حقیقت کې اورول امتیانو ته دي چې امتیانو کم اعمال کړي دي نیک یا بد نو د هغوی شهادت به اول د رسولانو نه اغوستې شي امتیانو لپاره به دا انتهایی نازک وخت وي د قیامت په دې لویه هنګامه کې خلک به د پیغمبرانو د شفاعت تمدار وي او دې خوا پیغمبرانو نه د هغوی په باره کې تپوس کړي امتي دې څه عمل کړی دی د پیغمبر خو دغه وخت کې به چې څه لیدلي بس هغه به وایي د ځانه خبره نشي کولی او د روغ پیغمبر دنیا کې نه دي ویل نه آخرت کې ولې به وایي نه به وایي نو د مجرمانو سره به یو یره پیدا شي چې پیغمبر مې په عمل شهادت وکړي او زه ګناهګار ثابت شم نو بیا به د شفاعت څه امید وکړم چې د پیغمبر د وفات نه وروسته کم خلک پیدا شي نو د هغوی په باره کې خدا خبره ټیک ده چې لا علم لنا موږ ته علم نشته موږ نه یو خبر ځکه د علم غیب دعوه خو دوی نه کوي خو داسې ډېر امتیان د پیغمبرانو په مخ کې موجود او د پیغمبرانو په کوشش باندې هغوی ایمان راوړی دی او د پیغمبرانو په وینا باندې عمل کړی دی نو د هغې په باره کې هم پیغمبر وایي چې لا علم لنا د خپلو ملګرو باره کې به هم وایي او دارنګ د هر پیغمبر په زمانه کې کافرانو دشمنانو نو د هغې په باره کې به هم وایي چې لا علم لنا ښکاره دشمنان دي د هغوی خو بد کردار یې لیدلی دی نو دا لا علم لنا به دې ځای کې څنګه صحیح شي نو د دې جواب ابو عبد الله رازی رحمت الله علیه وی وی دې دې کې دوه سيزونه جدا جدا دي یو علم چې دا غي معنا یقین کامل دی او دویم غالب ګمان نو ښکاره خبره ده چې د یو انسان یو انسان د بل انسان په مخ کې موجود وي نو د هغه د ایمان او د عمل ګواهي اگر چې کولی شي خدا په غالب ګمان باندې کوي ځکه چې د زړه د ننه حال چا ته معلوم نه یو سړی به ستا مخکې مونځ او دس کوي چې ما ته به راځي تلاوت به کوي نو د زړه د منځ نه ته څه خبرې ظاهره خو ته ویلې چې جومات ته راغی تلاوت یې وکړو مونځ یې وکړو مسلمان دی خو ته ننه زړه کې څه دي نو هغه یقین والا خبره هغه الله ته معلومه ده او دا یقیني علم بغیر د وحی نه نه معلومیږي او په هر امت کې منافقان وو چې په ظاهر ایمان وو او د احکامو پیروي به کوله خو زړه کې به ایمان نه و په زړه کې د ایمان جذبه هم نه وه هر څه د ریاکارۍ لپاره کول نو پیغمبر چې وایي چې لا علم لنا نو دا پټ په زړه کې دننه څو د هغې علم نشته او نور پیغمبر علیه السلام فرمایي نحن نحكم بالظواهر والله متولي السرائر من په ظاهر اعمالو باندې حکم جاری کو او په زړونو کې دننه پټ راز د هغې متولي په خپله الله دی نو د دې ضابطې لاندې په دنیا کې پیغمبران او د هغوی نایبان خلفا علما ظاهري اعمالو باندې حسن ظن مطابق د یو سړي د ایمان شهادت کولی شي خو په قیامت کې د عالم دنیا هغه ټول دار و مدار چې په ژوند او په ګمانو ختم شو په آخرت کې په محشر کې حقیقت به مخې ته راځي نو د مجرمانو په مقابله کې مخکې د نورو خلکو شهادتونه به واغشتی شي که د هغې نه مجرم مطمئن نه شو د مجرم په باره کې به د نورو خلکو شهادتونه واغشتی شي نو که مجرم پې مطمئن نه شو او د خپل جرم اقرار یې ونه کړ نو بیا به یو خاص قسم سرکاري ګواه راوستی شي سرکاري ګواه به څوک وي دغه میدان کې د مجرم په خولې به مهر ولګېږي د مجرم خوله بند شوه خبرې نه شي کولی بیا به د مجرم لاس پې سرمن ګواهي شروع کی چې دې فلاني دا کار کړو دا کار یې کړو نو په دغه وخت کې انسان ته به پته ولګي چې د ده د بدن تمام اندامونه د رب العالمین خفیه پولیسو دی بوی دا زما لاس دی او زما خپله خو دا ستا لاس او ستا خپې نه دي دا د الله خفیه پولیس دی ستا پسې لګېدلي دي نو د دې نه پس د انکار هېڅ صورت به باقي پاتې نه شي خلاصه دا چې په دغه عالم کې په قیامت کې په ګمان باندې کار نه چلیږي علم یقین سره به د هر شیز فیصله کیږي او ایمان د زړه دننه دا د الله نه غیر بل چا ته معلوم نه دی دې وجې نه پیغمبران د قیامت پر ورځ باندې چې تپوس کېږي ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب درکړی شو نو د دې سوال حقیقت پیغمبران د پوښتنې شي چې دا سوال د عالمي دنیا سوال نه دی چې په غالب ګمان باندې جواب وکم بلکې دا د محشر سوال دی او دې دی کې د یقین نه سوا بل خبره چلیږي نه نو ځکه پیغمبران وایي لا علم لنا من ته علم نشته نو هر یو کار کې د الله راز او حکمت دی او د هر انسان نه به د قیامت پر ورځ تپوس کېږي میدان حشر کې وی دا تمام انسانان داسې جوخ جوخ ولاړ وي لکه چې جاجر کې کارتوسونه جوخ جوخ پراته وي هر انسان ته به صرف د دې دوو قدمونو ځای میلوي نور نه او قدم به د الې خوځي د ځای نه به الې خوځي چې د پنځو خبرو تپوس درنه وشي جواب وکړي نو الې به خوځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا تزول قدم ابن آدم دو قدم د بنی آدم به د ځای نه نخوځي یوم القیامت د قیامت فرض حتی یسأل عن خمس تر دې چې د پنځو خبرو ته تپوس شي عن عمره فيما افناه دا عمر بارکه به تپوس کې دا عمر دې پس کې فنا کړی خدای وی عمر مې در کړو دا زندگی دې پسه کې تېره کړې وه نن ته به دروغ نه وی او په خپله جواب به کې او قچری نه ده چې وکیل پکې ونیسي په خپله به جواب کې وعن شبابه فيما أبلاه د ځوانې باره کې به تپوس کېږي ځواني دې پسه کې زړه کړې وه چې ته ښه کارونه دې کړي که نه ګډوډ کارونه دې کړي وعن شبابه فيما أبلاه ځواني دې څه کې زړه کړې وه وعن ماله من أين اكتسبه مال دې په کومه طریقه باندې ګټلو حلال او که حرام وأين أنفقه بیا دا مال دې لګولې څنګه مال ستاره نستانه ده دا الله ده دا الله ده قانون مطابق لګوا وما ذا عمل بما علم کم چې زده کړو په هغې د عمل څونه کړو نو د دې تپوس کوي چې نالې به د دې نه بنده خوځي یا ایها الذین آمنو یوم یجمع الله الرسل پکه مرض باندې چې الله به راجم کړي رسولان فیقول ماذا اجبتم پیغمبرانو ته الله فرمایي ماذا اجبتم تاسو ته جواب ملو شو د قوم د طرف نه د امت د طرف نه